کتاب الطب دا طب بیماری تاویل شی کنه مرض او طب دا علاج تاویل شی دوئی کنه دوی سره تاویل شی بیماری تاویل شي او علاج تاویل شي کنه زنه نسخه شه داغه دی شه کتاب الطب والادویه دی کنه دا چې کینده کنه دا وګونه غا دا ویونه مترک بیان یا چې کینده کنه په دې کتاب شر دی او طب صدا کنه طب په دې شه درې شي نه ضروری دي کسي یو په دې شه چې کینده کنه حفظ ځان صحت د صحت حفاظت کنه دا چې کوم ده کنه په دې سه ضروري ده کنه چې صحت دی وي ده د صحت او حفاظت کې ور دې خیال سوته او لکه مثلا او دویان دې کوم ده کنه څه ده پرهیز ده کنه شه پرهیز کول څه دي کنه دا ضروري دي کنه او دریام دې کوم ده کنه ازاله د مواد فسده کنه ازاله د مواد فسده چې مواد فسده سوي کنه در هغه وی چې کیم ده کنه او بوس د وجود نه جرسی مینه را مواد فسده وی کنه د هغه وی د ازاله کوشش کې په دې سره کنه علاج دا چې کیم ده کنه دی لکه مثلا اول کې صاحب حفاظت ته صحت کنه دا ضروری ده کنه چې د صحت چې کیم ده کنه حفاظت داوی چه کم ده کنه که او که صحت حفظات نه که صحت تیوی خدا بیندن خروپی دی خمخا کنه شم دا خروپی دی بسرین او دارنګ پرهیز کول چې کیم دی کنه دا ضروری دی کنه شا قرآن شریف شه الله پاک فرمای انا چې کیم سړی کنه په سفر باندې چې وی کنه شا سفر باندې کنه شا بیا فعدتم من ایام اخر کنه په دمن چې رجارو شي کنه دای به سفر شه کارزان نسیا دای د بیا جکیم ده کنه سفر نه چې کلار وفات شي ولې دا سړی جکیم ده کنه بیا قضیه وروړي کنه شام دا نه اس په سفر شه دا مطلب وي چې سفر شه چې رضان سه جکیم ده کنه کله کله دې دی وجه نه خطر جوړېږي صحت ته خطر جوړېږي کنه شام څه شو دا کنه صحت ته خطر جوړېږي بیا دې حفاظت ته صحت ته پرا شریعت دې ته وی چې خیر دې سفر شه کارزان نسیا جکیم ده کنه نه راوړل شوی دا شمیر بیا په فراق قضیه راوړل کنه په دې شه حفاظت او حفظان د صحت ته چې کیم ده کنه اشاره ده دا رنګ چې کیم ده کنه بل دی په قران شریف شه الله پاک فرمایي کنه چې کیم کنه سره چې مثلا بیمور وي دی به د استعمال چې کیم ده کنه غانوي بیا فتیمم سعیدا طیبا کنه شه فتیمم سعیدا طیبا دا غینه لکه مثلا فرض فرض ته به سره اشاره کلا کلا داسې چې یو په سړی باندې باندې لګي باندې په باندې لګي یا دیو جنا شریعت وی چې یو چې باندې در باندې لګي دی بیا دا بعد چې د کیم شي در باندې لګي دا ما استعمال وا دا بیا ما استعمال وا دې په دې باندې به بین وایا کنه شام دا د فرزنی ورسدی کنه شا دې د پردایت اصل لکنه شا دې نه چې کیم دا کنه د فرزنی ور پریسا دا سوی چه کم شای چه باد در بنده لگی کنا و دارنگ اخراج ده مواد فسده فمن کان به ازم من رأسه کنا ففدیت من صیام او صدقت او نسک کنا کلا کلا داسی چه سری مثلا احرام در لگی ده احرام پا حلال شه سری پسار بنده بیموری ولگی ده شپر پشه وشی نیره بیموری پا بنده ولگی ده بیا د احرام په حالت شو سر کله ول نه دی راو خو په دې وخت شوی چې سر کال کا اخراج د دغه مواد فسدا او کا کنه شه نو بیا او دې بیا فدیا ور کې چې کیم نه کنه اخراج د مواد فسدا او بهر حال دا درې شي نه چې دی دا ضروری دی یو چې کیم نه حفظان د صحت او دوام پرېز نیور او درام اخراج د دغه مواد فسدا دا دا د دغه طب بنیاد تا کنه شه سوچو دا کن باب ما, باب ما انزل الله داء الا انزل له شفاء نظر نزل کړی خدای پاک یوا بیموریا مگر دا سر نزل کړی د خدای پاک نزل کړی د دې پر شفاء یا دوی یا علاج خدای پاک پر پناه مقرر کړل ما ویلا کی سره چې کلا کلا انسانون نه په ورسې خېری په علاج باندې کني خدای پاک په دنیا شي علاج ور پر مقرر کړل خامخا او علاج اسباب ذرایع بیتی داشتا کنه خو اس خاله کلا په ورسیخ سی کلا جه کم ده کنه نشوی په ورسیخ کنوی شفاشتا ده هر بیماری ده پرا لا علاج بیماری ده خدای پاک سنگا یوانشتا کنه شم هر بیماری ده پرا خدای پاک چه کم ده کنه دوی دا گردولی و مکرر کریه وابي قال حدثنا محمد بن المسنى قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا عمر بن سعيد بن أبي حسين قال حدثنا عطا ابن ابي رباح عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما انزل الله داء الا انزل له شفاء باب هل يداوي الرجل المرأه والمرأه الرجل سرنګ علاج کړای شي سړی د شزه او شزه علاج کړای شي د سړی کنه شي کړای کنه شا په دې څه کې مسله ده ربيع صاحب ویلی دی چې كنا نغزو مع النبي صلى الله عليه وسلم وی مشتی میرو غزو ته د سره د رسول مبارک تری دی پرا نسق القوم چې یو ورشلی مش خلق ته ونخدمهم خدمات می وکړو دی دی ونرد القتل او میر ور اورل اغا شهدا مقتلین چې وی کنه آی میر چلاول والجرح اور اورل میر غزحمیون مدینه منوره ته او په دې باندې می پټیا کړل کنه نه دا علاج یا کړه دا کنه خدمت وکړو علاج نه وکړو چې کیم دا کنه دې یا بابش بابن الشفاء فی فی ثلاثنا شفاء چدو په دې درې شې شې چې کیم دا کنه خدای پاک شفاء چولې دو دا درې شې نه جدي په دې شې خدای پاک شفاء یې شې دې بیماری دې پره وابي قال حدثنا الحسين قال حدثنا احمد بن مني قال حدثنا مروان بن شجاع قال حدثنا سالم الافدس او بل خدای پاک شفایش یې دو پیغه والے د هغه چې کیم دا کنه اله د وینې د یستل شي چې د وینې د یستل الا څه د اشکار چاره ته ویل شي یا شیشاره ته ویل شي نر هغه د وینې د یستل الا هغه چې په دې باندې اوه وې د دینا وینا په باندې او بو سه کنه شا په دې شاخ خدای پاک شفایش یې دو دا فساد مواد او فساد وینا دا چې کیم دا کنه او دې سړینا وقیت نارن او په یغه داغ ور کوله د ير سره کنه د ير داغ سره کنه چې ير داغ بیر کې کنه خدا هر څوک نشي کړی دا تجربه کار خلک وی کنه چې بیماری ونده په یدي او په دې ډاب لګولې ونده په یدي کنه شا خلاصولو برک وی چې وانها امتي عن القيه ملکاو زه امه خپل دې ډاب لګولې نه دوه لګولې نه چې کیندا کنه ملکاو د تکلیف ته به اندازه تکلیف ته دی وجه نه چې انتهایی ضرورت نوی پیش کنه دا مرا غوی واسطه واسه کنه رفع الحديث مرفع گرده ولده چه کم ده کنه دا غا حدیث چه کم ده کنه رسول مبرک ده عبدالله ابن عباس صحبه ورواه القمی عن لیس عن مجاهد عن ابن عباس عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم نینه ده غا مرفع گرده ولده فی العسل والحجم پکی بنشو پشکر لگولشو دا وی و علاج کل په گیبونه سره وقوله تعالی او دا باب دا په بیان دې دې کول له الله پاک لوی شي چې الله پاک کو نصیب شي فرمایي چې فيه شفاء للناس په دې گیبونه شه شفاء د خلق دې پرا دا دې شه زرا خلق وی چې دا شفاء د زرا خلق دې پرا پشه کنه د هر بیماری نه پته شه شفاء نه د زرا بیماری نه په گیبونه شه شفاء دو کنه شه بیا دې وجنا دا دې شه دلیل ناس ده کنه دا الف لام به چې کیمنه کنه عهدی او خلی ده ناس نه چې کیمنه مطلق خلق نه خلی زنا خلق ته نه او خلی کنه شا زنا خلق ده زنا خلق ده پر په دې شفا ده هر قسم خلق ده پر ده هر بیماری نه په دې شفا نه ده او کنه فيه شفاء للناس او یا ویلا شفا نه چې کیم د بعض شفا او خلک نه چې بده شه بعض شفا د خلک لپاره باندې بعض بیماری نه بده شفا د خلک لپاره او زنا وی جنا ده هر قسم بیماری نه چې کیم ده کنه په دې کې بنش شفا دو خو یا په طریقه ده افراد سره چې ګوشه استعمال یا په طریقه ده ترکیب سره چې نه را شهدا ورګاټ کې کنه ایسا بیا نه خبره ده چې خالق نه په پیری کنه چې سړي سره جات کا چې دې بیماری نه ده بیا شفا وګرځي سمره مقدار ور سره ګاټ کې کنه ابیا نه کې سره چې خالق نه په پیری کنه خدای په دې شفای شه ده هر بیماری نه او شربت عسل یا پیغ استعمالول دی گیبونه شه او لزعت بنار یا پیغ داغ دی غیر شه سوزول دی غیر شه توافق دا چې موافق شي دا شي نه دی بیماری سره چې بیماری سره موافق شي دا معنی چې تجربه کار سره نه پښتنه کا چې عام مثلا په دې باندې پیری چې بیماری سره کلام موافق شي کنه یا په دې سره زبردست شفا دو کنه وما احب ان اک ان اکتویا او زنه خوشم کنه دا خبره چې زه چې کیمره کنه داغ ولاګم کنه بهر خل چې ضرورت نه وی کنه ضرورت بهر د سلای داغ نه لګی وابي قال حدثنا عياش بن الوليد قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا سيدا قتاده عن ابي المتوكل عن ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يسرائيل رسول الله برك تعالى يقول اخي يشتكي بطنه بیا رسول مبارک چې کیم ده کنه وته ویل چې صدق الله خدای پاک رښتیا ویلي دي چې فيه شفاء للناس کنه خدای پاک بالکل رښتیا ویلي دي چې فيه شفاء للناس وکذب بطن اخیک دا کذب سره کنه کذب لکه په اقوال شه استعمالېږي کنه شه اقوال نه وی کنه شه بده شه لکه کذب استعمالېږي کله کله په خطو چاره شه کذب استعمالېږي فساد شه پا عدم صحت شه پا غلطی شا که زب استعمالی دی کانا شا دا غلی شه فساد وینا مراد دا کانا خدای رشتیا ویلی دی خو وکذا ببت نو اخی کا و فسید دو گڑا دی وریر دی تو کانا تو دی وریر گڑا چه دو فسید دو فسید دا مانا چه رتا خروپا دو او دا فسید مواد رت پشه جامع دی کانا دا چه ریغ و تلی نوی یانا نره غیری کانا شا دی وجه نا چه دا سمرا ریغ و نوزی ولو دا غیری کانا خدای رښتیا ویلي دي کنه چې بالکل بده شي شفا دو خو تو ګړه دی ور رټه فساد دو کنه فساد مواد رټ پسې جمع شوی دي اټول چې سه پر زنه وتلې نه وی کنه یاره چې کیمدا کنه نه راغلی چې عقل نه وځي کې به نه پوهه چارې نه وځي کنه بیا چې کیمدا کنه ریښ استهاصل نه راو چلتا کې ور فسقاه فبرا ابي ریښ شو کنه شام دا غره حلقی دا غا بی مرچه و کنه دیتا دستی نشریوی بیا دا دسته ده پرا خو گیبین سده کنه دا خو نقصانی ده ور پرا کنه دسته ده پرا گیبین خو ور پرا نقصانی ده و رسولو برا کده چه گیبین و چه ذکر گیبین خو گرم ده دسته ده و جه گرم چه شای و چه پینا دخر پوی کنه شا سیر شای پیدا مانوی دسته ده پرا خو گرم شای منوی پیدا من کنه یا دنا حلقی چه دا علاج به زد ده کنه شا نو بیش دا بطریقه ده اعجاز سره دا د رسول مبارک معجزاتو کنه شا نو بیر رسول مبارک معجزاتو دا چې وګي بنو سره چې کیم دا کنه د زید د کی بنه علاج کړه دا کنه چې دستینه دي کنه شا او زرا هر کې چې نه دا د طب د اصول سره مطابق ده دا خبره کنه سید یې نه دا کنه شا زګا دې دا دستینه چې سړي د شریکې دي کلا کلا د بد هضمې دی وجه نه شری شي او کلا کلا د هغه جمع کولی د فسد مواد د وجه نه سړي د دستینه شری شي باب الدواء بالبان الابل علاج کړل په هغه شوده د ایش سره کنه د ایش په شوده سره علاج کړل چې کیم دي کنه دا بالکل راو دي وابي قال حدثنا مسلم ابن ابراهيم قال حدثنا سلام ابن مسكين قال حدثنا ثابت عن انس رضي الله تعالى عنه ان ناسا كان بهم سوق من سخالك ود كندا چې واده دې سره بیماری بیا رسول مبارک خبر شو فبعثا فی آثارهم بیا چې کیم د سیک سړی ولړل ورسته په دې پسې کنه چارا ما کته کنه شاه تشتی ته بیا روینی ولره وصل رسول مبارک د چر وصل فقطع ایدیهما بیا غسل رسول مبارک لسینا د دی وارجو له مبشه دی وسمر اعینهم مر ودغل رسول مبارک سترګې دی تا کنه سترګې ور ودغل فرایت الرجل منهم حضرت انس بیئی چه مولی دلاده چه کم ده یو سرائی ده ده موته دا خبر رسیدلی دو چه ان الحجاج قال لانس رضی اللہ تعالی عنہ دا حدیث خو چار نقل پر انس صاحب نقل پر کنا حجاج ابن یوسف سوا مشهور ظلم ته تر شو دا کنا اغه اول انس ابن مالک صاحب تا چه حدثنی باشد عقوبت عاقبه النبي صلی الله علیه وسلم ته بیانو کوم ته پیغه سخت سزا سره چا ور کړی دوی غ سزا لره رسول مبارک خلک ته متاغه سزا بیان کا ورسیدل دا کیسه حسن بصری صاحب ته چانس صاحب دا سزو حجاج ابن یوسف ته بیان کړی دو فقال حسن بصری صاحب ویل چې ودیت انه لم يحدثه زدا محبوب غنه چانس صاحب نو بیان کړی دا سزو دتا زکه جدای خو بده باندې بیا سره نسی دلیل نسی زون دې پر کنه په جواز دې سزو ګوره دې مسلمانې باندې کنه دای په دې باندې دلیل نسی او بیا ورسته چې کیم دا کنه دا خود باشه دا ویلی یاوی یا رسول مبارک د خدای د نافرمانی د وجنا که یو سړی نه لوسی نه پرې کوي یا پښې ونه پرې کوي یا سترګې وردوغي بیا څوک چې د خدای نافرمانی کو بیا زه ته دا قسم سزا نه شور کوي ظاهر کوي چې دا قسم سزا کنه باخل لازم دې پر دلیل چې کیمنا کنه دا نیولو کنه د حجاج ابن یوسف کنه بیا نسته وی چې وځه چې کیمنا په زندگی شي مې ډېر چاره کړې دي خو په یو چار بندا دامرا شمن شو نه لکه په دې حدیث بیانولې باندې حجاج ابن یوسف ته چې زمره د کشمون وکنه چې هاي چې نه وای ته بیان کړه کنه په دې باندې چې ډېر کشمون هغه حسن بصری صاحب خیال هغه چې کوم د ټیک وته کنه باب الدوائب ابوال الابل دوئی و علاج کل پیغی باول دیشون سرم و ابی قال حدثنا مصبن اسماعیل قال حدثنا حماما قطعات عن انس رضی اللہ تعالی عنہ ان ناسا سخالق دغا عرنیین و شئی دا سزور کول دی ته سړي کنه چې دا لسینه په شهر نه پر کول سترګې ورو دوغله دا په مخ شه ده نظر دل له حدود نه چې حدود په دې وخت نه وی نظر شوی کنه باب الحبت السوداء دا باب دا په بیان دی غې دونه تیر شي اغه تیر دونه کنه شم دا تیر دونه حبت السوداء ته ویل شي په عربي شي شونیز یا ته ویل شي کنه په عربي شي اچھا جی باب الحبت السوداء وابي قال حدثنا عبد الله بن ابي شيبه قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا اسرائيل عن منصور عن خالد بن سعد قال خرجنا ومعنا غالب بن أب ابجر خالد بن سعد ویلی چې میجو اور زوات لیکنا میجو وتلی اور سکیم نه کنا او د مشترا غالب ابن ابجر صاحب او کنا شان نو بیش بیا ویل د ابن ابي عتیق سے مشته چې علیکم بهذه الحبیبه السویدا لازم شي تو سه ادغه دونی کې تر کندې سره کنه تو زیرینه دی کنه دا واه دونا دو کنه تک سره لازم شي تو سه ادغه دونی کې تر کندې سره فخذو منا خمسن او سبن بروغ له دینه پنځه یا ودونه فاستحقوا حبیتو سه چې کیم نه ونه ادغه لره کنه وې ونه ادغه لره کنه وې ټکوي ثم مقتروها ده دیغه غالب ابن ابجر شه کنه ده بیمور سو ده کنه شم به قطرات زیتین سرا دیغه تیله ده شوونه ده تیله کنه سرا دیغه سوس که ده شوونه ده تیله دا تو سوس کئی فی حاضر جانبه و فی حاضر جانبه او پا ده طرف ده پیز شا پا ده طرف ده پیز شا کنه شا پشوه سا کئی ده سوس کی کنه شا فا ان عائشة رضی اللہ تعالی حدثتنی دا ابن ابیاتی کرنوی چې هر ته شی مشته دا حدیث بیان کړی چې ان سمعت النبي صلی الله علیه وسلم د رسول رسول مبارک نه یقول چې ویلي چې ان هذه الحبه السوداء شفاء من كل داء ان دا شفاء د هر بیماری نه الا من السام مگر د مرګ نه خوسکه مرګ نه نه دو شفا قلت مو ته ویل چې ومس سام د سام څه شی قال الموت اذر ته ویل دغه استوز میکنه اې د خالد ابن سعد ته ویل چې دا غږ کیم نه کنه مرګ ده بیا دا اړیس چې کیم دا کنه وی چې دا بیمور باندې باز نه لګي لږ کې خو زیر ور کوي خوان نه کو کنه خو به بیمور باندې باز نه لګي کنه شو دا بیماری په حالت چې بیمور ته دا نرم خوراکی نه سړي کنه دا وته شوی و دا نرم خوراکی نه دمره بعد بیا په دبن لګي کنه شلاک چې شو دوه چا نه خوان ور کوي چې جوس ور کوي نه خوان ور کوي بل نرم شای چې ور کوي نه خو ځکه چې ور سره وی کنه او چې پر دا نرم شای نه دی په دمن ور پر ډاکټرونه وی چې دا ور کوي و دای غریب دنه ستلای کنه شب او وی پیدا مانو پر و دی وخت دا نه را تر وته خچنا بعد کیم شینا په لګیه تا زړه ډیر شي کنه شب باب تلبینه تل مریض اړیز جوړول کنه بیمور تا کنه شب وابي قال حدثنا حبان بن موسى قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا يونس بن يزيد عن عقيل عن ابن شهاب عن عروه عن عائشه رضي الله تعالى عنها وانهم انها كانت تأمر بالتلبين للمريض حضرت عائشہ چه دے امر کلو لره کوي نه او خو هغه ویالوی چې کیم ده کنه هغه زړه دې چا دیغه بیمار دی بیمار چې کیم مثلا کنه بیمار زړه چې کیم ده کنه دا ور سره ویالې دي کنه شاید هغه سره یقول رسول برکوي چې ان تلبینا دا چې کیم ده کنه اړېست ده کنه اړېزه تو جم فؤاد المریض دا چې کیم ده کنه دا دا منه اچھا جی ان تلبینا په تحقیق سره دا غړې چې دا تو جم فاد المریض راحت را سوي زړه دی هغه مریض تا او تذهب ببعض الحزن اورل کو چې کیند کنه په غزنه غم جنوري سره وفي قال حدثنا فروت ابن ابي المعرى قال حدثنا علي بن مسر قال حدثنا هشام بن ابي عائشه رضي الله تعالى عنها وعنهم انها كانت دا قسط هندی یعنی دا غا چه کم لکنا عود هندی آوی تاویل شی عود هندی او قسط هندی او دا رنگ عود بحری او قسط بحری کنا دا آوی تاویل شی دا چه کم لکنا یو قسم بیتا دا کنا شا سوچ کئی کنا او دا بیتا چه کم لکنا غالبا لکه چه کوٹ تا کسخوی تاویی کنا دا منصوریون سنگ بیا دا یو دا ستا مثلا چه سپین دا لرگای دا کنشا او یو تیر دا کنشا اغا سپین چه وی کنا اغی تا قسط بحری ویل شی کنشا و تیر چه وی اغی تا قسط هندی ویل شی عود هندی ویل شی اغی تا او دا عود هندی دیر پیدا مانده کنا دا دیر پیدا مانده ده بلغام او ده رطوبات ده ختموله ده پرا دا دیر پیدا مانده سینه تا کت ده پرا کنا دا شای دیر پیدا مانده عود هندی قسط هندی کنه او دا غا کم دا کنه دا بل چې دا کم سپین دا کنه ایده تا قسط بحری ورشی دا قسط بحری دی وجه نه تا ورشی کنه چې دا عربه تا چرتلو دا بحر ملک نه ورتلو خود دریو بپل یار بنده ورتلو بلال یار بنده ورتلو دریو بپل یار بنده ورتلو زکا چې کم دا بحری ورتلو ورشی بحر تا ورتلو عود بحری قسط بحری کنه دا یو په بل باندې سره بدلوي کنه شام لکه قافور او قافور کنه مثلو کو شتت کو شتت په معنا د نزعت سره ده وقرا عبد الله کو شتوت عبد الله بن مسعود صاحب کو شتوت اوله ده په غټ کپ سره ده نه ده کو شتوت یارو ولا ده کو شتوت یارو غلا ده قافور یارو ولا ده قافور یارو غلا ده دارنګ ده قسط هندي قسط یارو غلا ده قسط یارو غلا ده کنه یو معنا ده سوچ مې راګه دا د لفظي تحقیق ته وابي قال حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا ابن عيين قال سمعت الزهري عن عبيد الله عن أم قيس بنت محسن رضي الله تعالى عنها قال اذا أم قيس بنت محسن ولدي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بهذا العود الهندي لازم شيء تسيدغ عود هندي سرا كنا فإن فيه او دا دی خسر خو را سره مرک نه مر چې بس دا او وینا شفا ده بده نه نه شفا نه سبا څه کنه فإن فی سبعة اشفیتین یستعت به من العذرته پیدا ته سکول شي په دې سره د عذرنا عذرا عذرا دا دی شو دا الګ باندې دا خپل باندې ګوته سیلګه کنه الګ ته ولا سره الګ او بیا وړي کې وجه ته سخت تکلیف وجه کیم نه کنه شایغه دی وجه نه مخشه ودا اله جنا کل رسول مرګ ته چې نه ورسې وروش چې بل نه ور تکلیف دی وړي وړي دا ور کوي دا او دې هندي نه دا کنه شا دا او دې هندي دا چې کیم نه کنه پیزه دا ور سکوي کنه صدا وې تا کوي ته په یبه سه کنه بیا پیزه ته چې کیم نه کنه ور سکوي او دا بیا پیزه ته ور وسکوي دا به کیزه تیر شي پالک تلوړ شي و جارک تلولی چی پارک بنده چی دا ولا که دی ده سره چی کم نکنه دا عذرا بی مری سدو دا عذرا بی مری کنه چی سر پرسی نیاوه و چی دا وطن شکا خیال می بی کنه بخشه پا تیر که وی ورلل سلاول وی پا تیر که ورلل کنه دا چی کم نکنه دا غاسون علاج پا بنده که چی دا عود هندی ورسا کوئی اچھا جی یستعت به سکول کل شی بده سره په پیدا شه من العذره ده ده عذره بیماری نه کنه ده عذره بیماری څه دو کنه شم چاوی چه زبه پروت کدو کنه سوی کنه شم مشتو ده غا کی کنه شم ده ده غزی شی ده کم ده غا سره رو پرسی دی کنه شم وڑی ور کده ده بیماری دیر لگی شی و یولد به من ذات الجنب و یولد به و خلیتا سکول شی بده سره لدود دا خلی تا ورا چولی تا ورشی کنا شا و یولد دو بیهی و خلی تا چول کلشی پا دی سرا دی ذات الجم نا ذات الجم بی مری ذات الجم او پا دی سنگیش دی چه دار دی کنا شا دا سنگیش دی چه دار دی کنا دا اکثر دی گیس نا و دی بوده نا کنا دا غا سنگی ولا دار دی کنا شا دا دا چای ته وخټه وی کنه صدا یې به شي کنه خپل ته وچا دا دې ګیس ته پرا وې دې بوده دې پرا پیدا منا دو کنه دا ده سنگه ولا درد دا خدای پاک ور سره ختموي دا دوی وشاری دی هنه را چه کیو ده کنه پینزه ده دینه دی وشاری سوچ که کنه خریا دوی بیان کریه دی دا غدیش ودخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ام قيس اجز ور داخل شلو پر رسول مبارک باندې نه او ور داخل پر مو پر رسول مبارک باندې به ابن لي هغه بچای خپل وړي کس کا بچای مو دا سه بچای وړي کا بچای چلم یا کول طعام بهر حال وای دې دې پر خاص وخت نشته کنه دا ورځه لګوي شي د شپه لګوي شي چې کیم نه کنه ویلې کنه دا نه چې ورځه لګوي شپه ما لګوي یا شپه لګوي ورځه ما لګوي که ورځه لګوي که شپه لګوي چې ضرورت وي کنه لګوي که دا نه ورځه لګوي دا خلک شپه لګوي دا دا وخت وخت جمع ابو موسی لیلا ابو موسی شریف دې شپه کار لګوي دا رسول مبارک دې ورځه لګوي دا څه وی قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا عبد الوارث وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا سفيان عن عمرو عن عطاء وطاوس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم باب الحجامه من الداء دا اسکر لگا والا دا من سبب یا دا من الداء په سبب له بیماری سره کنه بیماری په سبب سره اسکر لگا ول دا بالکل راو دی کنه دیغه اصل شتاب شریعت وابي قال حدثنا محمد بن مقاتل قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا حميد بن الطويل بیا هغه خراج نش کې ډېر و رسول مبارک سفرش وکړو چې نش کې وته کام کوي بیا دې ال کولا پر وصلو وته کام یې کړو کنه شا فخففوا عنه بیا ال کولا رسول مولا غونه دې دن الش کې وته کام وقال رسول مبارک دا ویلي ان امثل ما تداویتم به په تحقیق سره افضل هغه چې علاج کی تاسو پیغه سره ال حجامت اشکر لګول دي والقص البحري وبل عود بحري لا وقال رسول مبارک ویلي لازم شي تو سه دغه عود هندي سره کنه د قدس دا کنه دې سره لازم شي دا ورسره کوي وابي قال حدثنا سيد بن الطليب قال حدثني ابن وهب قال اخبرني عمرو وغيره ان بكيرا حدثه ان عاصم بن عمر بن قتاده حدثه ان جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عاد المقنع جابر بن عبد الله صاحب عيادت وکړه د مقنع صاحب د مقنع صاحب بیمور وکړه اې دغه عيادت ته راغلو ثم قال اذن اورستی چه کم ده کناوی تاوی چه لا ابرح حتی تحت جما و بیره کنا زوی چه کم ده کنا یانا زیل رشه لور رشه ده دینا سپر چه تو شخار نوی لگولا جابر ابن عبدالله وی تاوی چه زیانا دری مانا چه تو ده علاج نوی کرا کنا تو ایرا جینا نکی کنا شا زیانا ندری مچه سپر ده شخار نوی لگولا کنا شا ویلر بنده لگولا پا زیر شخار وابي قال حدثنا اسماعيل قال حدثني سليمان عن علقمة انه سمع عبد الرحمن الارج انه سمع عبد الله بن بحينا داد عبد الله بن بحينا والحديث لا مقصد فيه كان جاء مقصد يشوهنا باب الحجم في السفر والإحرام قاله ابن بحينا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان أنه سمع عبد الله بن بحينا يحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم بلحي جملنا یعنی رسول مبارک شکار لگاولاو پلحی جمل مقام بنده دی غلیار دی مکی مکرم نو حال لا چدای محرم او احرامیت الله په سفر شاو کنه شا چیر ده دا اشکار لگولو فی وسط راسی پلمان دی دی سارا خپل پشه وقال الانصاری و ایده انصاری سے ویلی دی کنه اچھا جی حدثنا هشام بن حسان قال حدثنا عكرمة عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم في راسه باب الحجامت من الشقیقت شکر لگول دینا نیم سرینا نیم سرائی سری کنا شجا نیم سری خولی و صدای و دی طول سار دی خولی نکنا صدا دی طول سار در تاویل شی و شقیقا نیم سری تاویل شی چا نیم سار دی خولی دی کنا ایده کنا شکر لگوائی شی بسار بنده کنا چه کلا تجربه کار سرائی تاوی دا فیدمان دا ورپرم وابي قال حدثني محمد بن بشار قال حدثنا ابن ابي عديان شام عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم في راسه وهو محرم من وجه ان دغه دار نه کان به چاو په دپره چیرته د ښکار لگاولو بما ان پیغه چی نه پره پیغه یې به پره پلیار دې مکه شه مکه مکرمه پلیار شه آ دې شه په یې به پره کړه یقال له لحی جمل ته ویل شي غي بیتا یا غي زید لحی جمل وته ویل شي دا چینه نو ما وې ده زین نو ما وقال محمد بن سوا اخبرنا هشام عن اكرمتا عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم في راسه من شقيقه كانت به بيغنم سيرينه ته هو بده پر او قال حدثنا اسماعيل بن ابان قال حدثنا ابن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال باب الحلق من الاذاخر یل ده سار ده اغه ضرار ده وجنه چه سبی مری وی تکلیف فی ضرار وی ده ده وجنه ده سار خیال اگر که پی اخرام شوی اخریاش و بی قال حدثنا مسعود قال حدثنا حماد عن ایوب قال سمعت مجاهد عن ابن ابي ليلى عن كعب بن عجره رضي الله تعالى عنه وانه قال اتا علی النبی صلی الله علیه وسلم کعب ابن عجرہ سے ویلی چھ رولو مبن رسول مبارک پس منا دے خدای بیش اده حدیبیه کل سو کنا شا چه صلح شیو وانا اوکه دو تحت برمتن ومو یر بلا ولولون دی کټوینا والقمل تتناثر على راسي ولا شپل چې وې دار کې ټکې دي ان راسي دې سار دې مونږ په دې مخ دې مو باندې او دې کای مې ورکو دا شپل مې لا سر کې ټکې دي په دې مخ مونږ کنه اچھا جی فقال رسول الله برکته او فرمایلا ایو ذیکا هوا مو کا تکلیف در کوي ته دا خيو پیو دې ته دا چې کیم یو والی دې ته ویلا دا دا سوم سلاسه دا یا من اول لا کات ان ستتن اول لا کارن سوک نسیکتن اول لا قال ایوب اذا ایوب ویلی دا پوس وینه دا مجاهد نه چې در نقل کوي چلا ادری کا معنی متا دا پتا نشته به ایت هن نه بدا چې په کیم یو بندې دغه مجاهد متشری کړی وا چوالی کیم یو دا وشاله او خدای نه دا درې ته ذکر کړی وی کنه چې یا درې ورځې راوند او یا چې کیم دا کنه ذبیحا او یا چې کنه شپې مسکینونه تا مړی وک باب من اکتوا او کوا غیره و فضل من لم یکتوه کنا من اکتوا اغا سیک چه داغ و لگوی پا خپل زون بنده کنا ایده جواز دیتا بیانی او کوا غیره یا داغ و لگوی پا بل چا بنده کنا ایده جواز دیتا بیانی خو و فضل من او بهتری او ثواب دیغه چلم یک تبه چه عذاب نه لگوی کنا شان خدا دو چه مای لگوی چه رو ضرورت نوی کنا دیگه فضیرت لا يتبين وفي قال حدثنا ابو الوليد هشام بن عبد المالك قال حدثنا عبد الرحمن بن سليمان بن الغسيل قال حدثنا عاصم بن عمر بن قتاده قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان كان في شيء من ادويتكم شفاء ففي شرطه مهجم او لذعه بنارنا وما احب ان اكتويا وفي قال حدثنا عمران ابن ميسرة قال حدثنا ابن فضيل قال حدثنا حسين عن عامر عن عمران ابن حسين رضي الله تعالى عنه قال عمران ابن حسين وچه لا رقية إلا من عين عين نو چه نظير در بنده ولگی کنا بد نظری سوی کنا شا بد نظری او حمتين حمتين چه زهری لا شای ده وچی چی لکا لرام ده وچی چی منگیر ده وچی چی بل شای ده وچی چی کنا ایده غتویلش لارو که دانشت دام کمیل دام او زود اثر دام چه زر کی اثر کو کنا الا من عینن منگر دیگه بد نظرینا او حمتین یا دی اغی چیچل دی زهری لازنا ورنا دا دام صدا دا دیر زر کی اثر کو کنا دا دیر کنا بجلی سر اثر کو نیرا دا مینشتا دا چه نیرا روان دیو رو دی خواه دام را زر کی اثر نکو کنا شا او به په مخ چې کیم دا کنه دا منګره و د لړمونه ور چې دام ته څه کنه په مخ اثر کو کنه شم خو یا کرم سی سوی او چې کیم دا مرګ نه سره بچی چې کیم دا کنه شم ولا باندې زری ولا دا تا کنه سجدار په وخت کې کیم دا کنه اثر کو اچھا جی نیرا ستاده دا میرا دارا چه نیران دیرا و خواقا دام رزر که اثر نکوی دینا کمیل دام مراد دام اچھا جی لا رقیت کاملتا الا من عین او حمتن فذکرته لسعید ابن جبیرا بیا ذکر کلمو جه کم ده کنه دا خبره کنه سعید ابن جبیر تا کنه شم سوچ میں دا کنا سعید ابن جبیر تا میں دا خبر دکا فقال درتا وچی حدثنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فقال قال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مبارک علی چې یو ور دې ورینه په خیب شي یا کنا معراج شوی کدای شي په خیب شوی اورزت علی الامم پیش کل شل په مو باندې امتی را امتی را په مو باندې پیش در فجعل النبي والنبيان يمرون لګیا شو کله یو نبی او کله دو نبی نه چې تیرې دل په مو باندې ما هم راه ته چې دې سره وی جماعت وو کنه یو نبی باندې تیرې دو جماعت وو سره دو نبی درې نبی باندې جماعت نه یو سره والنبی او یو نبی یو نیم نبی دا سر بنده تر دو چلی سما هو احدن چلو سر ویس سکانه وی کانا گوش خبر آوانو کانا امتیون و نیو اکثر دا پا خیب شه دا دا نقشان بتا پیش حتی رفع علی حتی رفع علی سواد عظیم حتی که پیر تکل شموتا یو جماعت لو یو لوی جماعت میں ولی دلو پا خیب شه خلط موویل بتا چه ما حالا دا سکتی امتی حادی ثم دخلا دین اورس چه رسول مرک دخل شو کنا کواتر اخپل تا هجره اخپل تا ولم یبین لهم بیان نو کر دیتا صحابه کرام ته دی چې دا بیا زره کسون بیر به حساب نه چې ور داخلي دي دا به سیک وی کنه دا بیان نه راو فافاض القوم بحث مباحثه سره شریک کړه دغه خال کې دا صحابه کرام څه دا قوم فافاض دی په خبره سره نه نواتل کنه فبلغ النبي صلی الله علیه وسلم دا کیسه ورسه در رسول الله برک ته ګور اور چر او صحابه کرام سره رنتی په دې کې سره چې دا بیا زره کسان بهر به سب نه جناب ته چسی دا سیک وی کنه شه فخرج رسول الله برک سره وصل ته جنت ټول په خطوې فقال رسول الله برک ته فرمایل چې هم الذین دا بیا زره کسان چې بهر به جنت ته سی جنت ته بهر به حساب نه سی دا هغه خلق دا لا یسترقون چې دې چې کیمدا کنه دمینا نکو دا یو د دویم سره په دې خل کې شو چې دا بیر به جنات حساب نه وی جنات تدریبی په دې خل کې شو دا یو رسول الله د سب د باب د پر وتا دا کې سره دا وکړه چې بیا ته ته چې ویا دا بلوا چې ګری دا بلوا چې ګری دا بلوا چې ګری نو په دې څه کوی زرا لاسه وی چره وی یاره بیا دا خپه کېږي دیو جنا دې درو دې باندې ولې پر وتا وی یاره دا عجیب جو به ورکه چې وکړه ته مختص شوی دی کې سره مختص شوی دی کې سره کنه نه رما کې پښتنه کنه الفضل للمتقدمی کانا شا و زنه وی چه رانا پشتنا چه زنه کلیو دا منافق کو کانا ذکر رسول مرک دا جواب ورکلو کانا چه سبکا کا بها و کاشتو کانا باب الاسم دی والکحل من الرمز دا باب دا پا بیان دی اسمیت شه و پا بیان دی کحل شه دا کوحل مطلق دا کونی ته ویل شي چې دا سترګې رونجه به نه جوړې دی او دا سترګې د پر دا ویو ځنه جوړې دی او په تیرې دی کنه دې ته ویل شي و دا اسمیت خاص قسم یو کونه ده کنه دا خاص قسم کونه ده کوحل ذکر ده اسمیت نه ورس کې ده ذکر ده عام ده ورس کې ده خاص نه سوچ کې اسمیت کونی استعمال اول و ده رنج استعمال اول منر رمه ده ده غلچنولی ده سترګې نه یا ده بیموری ده سترګې نه کنه سلور میاشتې لاس ورځې که نه او دا عادت په دې شوی داس کوي چې زون مې نه جوړوي که نه شم زون مې نه جوړوي سترګې وانه تېروي که نه سترګې تېره ولاندې ده تېرو اچھا جی یو اصلا وات اوفی زوجها فشتکت عینها بیا مریضه شوله سترګه دې دې فشتکت عینها مریضه شوله سترګه دې دې یا فشتکت عینها شکوا وکړه دې هغه سترګې خپل نه کنه خپل سترګې نه شکوا وکړه چې مسترګه خو دې سترګه نه خراب ده بیا فذكروا هر نبی صلی الله علیه وسلم بیا ذکر کړل اهل دې دا سترګه دې رسول مبارک فذكروها بیا ذکر کړ حال کې هاذا سترګه دې رسول مبارک ته کنه وذكروا له الكحل وذكر کړل دې حال کې رسول مبارک ته دا غرون جاوه ته ذکر کړل کنه چه یارا دی ضرورت که دا چه دا پا ولگوی و دیلی چه کم دا کنا عیدت کیا تیرا وی میڑی مٹ شوا دا کنا چه زاوی ترا ہوی دیتا کنا یو ترا وانا هو یخافو علا عینه و شان دا دی چه دور کنا شوا دا پا خلو کلی دی سترگی دی دی بنده کنا فقال رسول برکو دا فرمیل چه نا دا امرا گزارا میں نشیو جاہلیت لا نظر بدل کے دی جاہلیت لا شخو دا سو چه میڑو دا نمٹ شو یو کول وی چه کم دا کنا عیدت وی ترا ہو کنا وی ترا ہو دا با لکه ارشی ته ویل شو خو سپای د دې نه مراد ده کنه سپای ور وصل شو بیا هغه سپای دا سو چې هغه وی چې کیم نه کنه دې فرج وسټلو کنه بیا سپای مړا شو کنه شا بیا په چا روخه سره سپای په پچا باندې وښتو کنه شا بیا دغه ورځ کې د دې عادت نه وصله د چا د جاهلیت راه نظر پدې کې سمره تکلیف وو یس پرور بیا تلازر له گزارانه شي کړای کنه بهر بستر کې تر ولې نه کنه شا رسول مبارک ته پاتا و چې دې بیماری حد ضرورت تا نظر رسیدل یې کنه چې دې تر انجه لګول چې کیم نه کنه دا تر وشي فقال رسول برکت او فرمیل لقد كان احدى كنا بتحقيق سروا هر یو کاسه دې تو سه اجاریت په واسطم کو سفی بیتها چې دوه تم کدا یو کول پیغ کټا خپل شي فی شر احلاسها پیغ بدترین دې جمعه دې ساده بدترین جمعه سره کنه ورسته زړه خیره دې جمعه کنه بیا وی چې کیم دا کنه چې د سی طرف نه کیم طرف ته لوړ بیا دا نه سپره کنه لو کنه بس بلی وی پرې ولا په سفر باندې ورتلو ویری کنه او چې کیم دا ایسا لکه مثلا دا خلک وی دا لری ولا سری کنه دې دا غاځو چې دا سیاده مقصد ته رسی دا بیا سپره دو کنه شا او ګیدار دې چې مقصد ته رسی وی چې دا چې کیم دا کنه بختوار دا کسه خو یې دا بهر حال چې کیم دا دا بس بلی نشته چې کیم دا کنه په شریعت شوالا پیارتا ولا حام بتاو دا جاہلیت کو اخشی دا ابی خال کے خیالو کنا شا چه یو سرائی چه قتل شی مر شی کنا شا مقتول شی بیا زنا حلق جوئی چه دا ڈیک دیغنا یو زنوار جوڑ شی زنا وی چه نا در روح اینا یو زنوار جوڑ شی واغا چه کم دا کنا دا سیره کو دا اوز لگوی کنا چه موتا ده قتل وینر وچ شی موتا ده قتل وینر وچ شی کنا دا سیره کو کنا شا به چې کلا کا تیل مړ کو کنه سا مړی باز بیا دا غزنوار خپل ورک شي کنه غیب شي نه کنه سا اې دې ته حماول شي کنه سا دا جاریت په د خلق دا خیال وکنه دغه تردید رسول برکو کو دغه نه کیو کې ولا حامت رستا دا زناور کنه سا چې دا تیرې او زرا خلق یې چې دا حما اول تویل شي دا کوم نه وی کوم ویلې کنه بوخ په پرتیس جره تویل شي دا کوم چې کیندا کرا شا دا زرا حال کې جارت او صدا طریقہ چې دا چا په کېر باندې چینی دا کېر خړو بیری او بده کېر شه مړ ویری کنه رسول برک دیګه تردید وکړو نه کیو وکړه چې ولا ها متا نشتا دا کیسه کنه دا فنګ ولا کیسه کنه دا نشت ولا سفر سفر یو من ازادو چې دا سفر میاشتو دا هیڅ کې دا شریدو نه نه چې اخیری دا خلک چې کیم نه کنه سپرا کنه لا او چې بده شي حوادث نه زیلې دي بده شي فتین نه زیلې دي بده شي چې کیم نه بیماری نه زیلې بلو کو نه بده شي کټوي او پتا ولې دا تو څه خو کنه دا چې کیم نه چې دا څه غاوی پښه کنه بیا چې کیم نه کنه رسول برکه دغه تردید وکړي چې نه نه دا نشته دا کیسه کنه ولا سفر نشته د سپر ولا د سفر کې دا سفر مې استفیدو دا سپیرا دو درانا دو بلو خیرا دو کنا دا کسی نستا کنا سا او ده سفر منا امام بخاری صاحب ورسته یو بلا دیتا ہو کو سفر چه کم دا کنا دیتا ورشی اپیر مخیره کنا پا پیر مخیره باب لا سفرا اپیر مخیره اخیری باب باب لا سفرا و هو داون یا خود البطن کنا سا دا سفر تفسیر یہ کرده در حال کیا یو چه دا سفر سدا دا په دې ګډه شي یو ژوند دي سره وشي دراوی چې منګیر وشي دراوی چمجی وشي کنه شا بیا ژوند دي سره چې کله چې کیندا کنه ولا شي بیا دا ګډه دي چی کنه شا دا ګډه دي چی وای شو کنه دا جاهلیت دا وخت دا چې کیندا کنه خیال وکنه شا دا کیدا نه دا ایغه متعلق رسول الله برکه لا سفر دا دویمه معنی دا بخاری سے ورسه بیان او که عقیده دې داس کوي وي لکه رسول الله برا عقیده کوي وه که نه شم ویلې که نه بیا به په لوتر ونیولو مو زوم بي مور زوم سره به تلۍ به د کښېنولو که نه ته چې قول بسم الله ثقتن بالله که نه خدای مې اعتماد نه که نه خدای که نه شم اچھا جی باب المن شفاء للعين من من اده کفتری تا ویل شی کفتری بگنه نبزه کسی سوی چه وشی دار دې چې دی دار دې چې د حکم ابن عتیبه را نقل کوي وقال شعبته واخبرني الحكم ابن عتيبه عن الحسن العراني عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد عن النبي صلى الله عليه وسلم شاه دا دې چې د حکم ابن عتيبه را نقل کو کنه اپوزي د عبد الملک نه نقل کو دا پوس عبد الملک سره کنه دا ضعیف روی ده په اخر عمر شدار کم دی رسو کنه په اخر عمر شدار به چا ویل چې د عبدالمالک حدیث شعبه صاحب دا غسرنګ ته منکر نه غنه وی چې کمنه منکر هم یو غنل وا خدل خو حکم ابن عتیبه ادا له ادا ونه نقل کړه لکه نا یدا متبع ور پر موجود شو بیا له متبع دی وجه نه هو اپوز د جواب نه هو ته کنه یا اس منکر نه غن قال شعبه شعبه ویلی چې لما حدثني به الحکم سواته چې بیان وکړو مو ته په حدیث سره د حکم ابن عتیبه لم انکر هو انا منکر نو درلو مو د حدیث د عبد المالک من حدیث عبد المالک د وجه د دغه حدیث عبد المالک ولی د وجه نه چې عبد المالک کنا کلکړه د عبد المالک حدیث ته ا دې د وجه نه منکر بیا نو درلو ځکه چې د حکم ابن عتیبه نقل کړو کنه صاحب یو یا لم انکرو انکار نو کړو مو دې حدیث نه دی واجه دې دینا چې دا حدیث دې چلا دې عبد المالک ته دی واجه نه انکار نه زره وکړو بلکې حکم ابن عطی و دې واجه نه دا حدیث دا مې چې کیندا کنه او منلو